یو بما فضل الله بعضهم على بعض زکا سړو لا غرواله دي په خو زباري ولې رجال عليهن درجه دي کې او بیا مدارک بدی ذکر راواله د پنځه شي ذکر کړی دي څه ذکر کړی پنځه چې پنځه فضیلتونه د خزي په سړی باندې امامت صغرا امامت کبرا دارنګي په حدود کې گواوا کا کې دل او هغه نو ټول یو یو راوستي ډېر مزیدار دیم دا دی و بما انفقوا من اموالهم دی مالونه لګي سړی به مال لګي معلومیږي چې دا خرچه کول چې دی نو داوم فضیلت لري فالصالحات قانتات حافظات للغیب سو کو تو لر کې الله الله ولا توفیق ورکی پتاو د حفاظت د الله تعالی یا په سبب د حکم د الله تعالی د حفاظت چې الله دې حفاظت یا په سبب د مقرر کولو د حفاظت د الله تعالی په دې خواندانو باندې د خزو د دې خزو حفاظت په خواندانو مقرر کړي نو په کاردار چې دې جنونو څخه کاوه ټک دیولا څنګه نه کیږي کاله لګ دای کنایه ده د جماع نه خو ادب سره ذکر کړل فبا فلم تاتیل داران شي شي خړای او څه عذر شرعي وته نه فبات او خاون شپه تیر کی غضبان په داسیال کې چې حسین علی لعنتها ملائکه غصی دیتا علیها نو لعنتها الملائکه حتا تصبح تر سبا کی تر داخلي دو پوری ملائک په دیوانه چې دن لعنت وای دا دې خپل په ویل وړي کنه دا هو چې وته نه وای نه سیدا سميږي لګا یو دې کنه زه بیا بیا ته کړم خدای مغاکه چې دا مې دا وته برابر وکړه او مولیا نه ته برابرې چې خبرې ورته وکړي لګا اذا بادت المرأه کله چې شپه تیرګه هاجرتن فراش زوجها پری خودن کې د بسترې د خپل خاون بچی چې راشي بیا خدای زینه والی لعنت الملائکه لعنت رسو ملائکه حتا تصبح هم وفي روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مستنه به د مخکې لپاره وضاحت خارج ته ګوره الا کان الذی فی السماء ساخطا علیها حتا يرضاها سبحان الله مگر هغه ذات چې پاسمان کې دی هغه دی ته غصه تر څو پورې چې خاوند دې نه رضا شوی بل دې به خرج ځکې ذا وعن ابي هريره رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه ان تشرك شيخ ولا بل جوړي ګره لا يحل لامراه ویل کنه په دی باندې کله په ځان زبق کدا کی ولی زمينه جوړه ده پورا چا سیمیر واکر لانجه بکی می ګړال غون مو بل غور می دی کنه او کنه حال غور مو بل غون می چې ته پایلی هغه خو تاوان نو مو ګډه په تاوان کی کنه تاوان نو مو کې لګا پیش دې کړه بدی باندې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب ورکو اطاعت د خزی ته خپل خاون د خپل خاون چې ان کچره ته په تنور روړای په خای وغه ته چې پری د روړای پری تنور کې اونې سوځي ته خوارا شه تاسو نه میکار دی روړای به پری دی او هغه سوځي ولی چې مال ځای کیږي د چا ځای کیږي د خاون هغه وې زه دک خوراک ته محتاج یم زبل خوراک کوم دک خوراک نه دا خوراک خره دي سره وګورو بازار نه بل ډبل راړم هغه به وخورو اته کې څه کار دی چولی براړو تیارې روجي براړو هغه به وخورو دا فریدا نو ځه اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتاتي وان كانت على التنور اگر چې دا په تنور باندې ولاړی هم دخلت الجنه دی په خاون جنت جو کړه او لہذا دخلت الجنه ځکه بهش آنګا کې آزار نه باشد او کثیرا با کثه کار بیزه ورونه دانی دی یار څنګه خو چې رااله خو خزه ګوري دا دا خو ډېر راشي کوتا او چې شرم لوخ دې را نه کړی څه شي کله چې کنه وردار ته مو مګ دیر نخری په کې مکو پښ دا دې شي بوړي او تابم سو خو هي ورته څه خو غیر وګورې هغه ته مو دي دې د فقط غنا دا ګډ جناور نه دی وو یا بس کېره الحمدلله طالب او عالم دغه نه خبره نه خپکی خبر دې غلاس لري غنا دا د الله فضل کرم دی څومره چې نظام پاک دامن ساتلی نور ودان خبر خوشاله ادا نور په دې مرو ته لکه څنګه کړی توفیق یې لکه نه دی باندې ته بارش پوګینو خای خوشاله ولې چې روانه به پیښه شي نه خو بیا روانه یې بیا دې کنه چې بیا دې نه بیا بل ځای کې خپل حالت پوره کړي اوی دې خزه ته وی چې چرته وسه کنه راځي دې او ګناه کې اخته کې دا ګناه کې استاد او جنا اخته کن لا تعاون علی الاسم هغه دې کې نو خپل پات او پیرې شو دی باندې اصل دې یو کوم دی بار بار تر تر مگر د د هغه زوجات چې کوم د حور عین نه دا وسروس پینو غړو سر الله تو زی و تو الا تو زی دل تکلیف مور کا قاتل ک الله خدای دې مړکا الله دې مړکا دل تکلیف نه کا فانما هو عندك دخيل دې خطا څخه سوالی دې یوشک ان یفارقک الینا قریبا دا چې دې بستانه جدا شي مونږ څخه وجه نه راځي خطا څخه ملما دې وعن أسامة بن زيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعض سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله دې او به خیمه مې نووي سمره خسړې او دقت دې ډېر دې خو کتر ته پېښ چې دا د د سیوی او دا ته معلومه د نور چې په کې دې نه دي دا روایت ذکر کړو ذکر کړو ذکر کړو ذکر کړو اے سړیا دور په مو ورده غره چې مطالعه د نپاتی او کتاب د نپاتی او ارث د نپاتی ما ترکت بعدی فتنتن مانه د پر خود نبی اسلام د خپل ځان رسو فتنه هي اثر علی الرجال چې دا ډیر نقصان د سینار نو تا من النساء زنانه زنانه اوهو تب کتاب ګورې دي کې بس چل ولته شروع کې بس سر سره سر وار کی لگا هغه وادي کړه طالب نو هغه وخت خود دې کتر زکه اگرانه وا نو هغه ودا سند بده قدمی دا ولی د کور سره ستا زندگی د ډیره دا بس بروزی بیا به دا ستا خلاف خبرې کې نو کور بروانیږي نو خانه درنه بروانیږي سبحان وی غره دار چې باندې خپل آله خرچا په خبره په نقطه باندې په نه ذکی یو ټک یو ټک ته سوچ کوا یا حدیث لګی لگا فلار د الله کې ورګ جهاد ته دی په تر باندې رقبه دی مسکین دا کور نه هغه بروزی نو دا خبرې وکړي چې زمون خاوند په مونږ باندې نه غلا بول لکه دا چل لکه دا چل لکه غلبه سوال لکه وعلیکم دا خاندان روانيږي خزه برته دی بچي به دی روانيږي د مخاوندان د دې روړ برته سره پاسي جګړې به جوړيږي نه دا رواني مکو په دې خرچه کوا وعن ابي عبد الله وقال له ابي عبد الرحمن ثوبان بن بزد ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مولا آزاد کردہ غلام مولا واغسته بل ما اخمل واغسته بل په کې زنه استم د مخې ته ځای کې تیر شوم چې وګټه چې دا خو ما غاړې دي ا دې په کې ناس دي یې نه دې دی باندې دا ځان له پرونه دي دا او خرج خدای دې دې ته سوالګن دې امیر وې سبب کولې قسم نه ته موږ ته نه لګم چې خلای هر وخت چې غني وري بلتا لګي د دنیا او سره دی الله ولا ورکړي خمیر شي ولا ورکړي نو خامي خي کنه پېښ په دې باندې چې خاندان کې سوخي نوم په خوشاله چې ملګری دې تکړه په سوم خوشاله وي ولی قرض په بدر کې کنه وخت سره خیال ده لکه وای هو ودینار ينفق على اصحابي في سبيل الله فخپل ملګرو باندې في سبيل الله وعن ام سلمة وعن ام سلمة رضي الله عنها دا زوجة عبد الله ابن الاسد دا ابو سلمہ عمر پیش ته کړه په دی باندې دا په 105 131 صفحه کې ورته چې د اگر راشي وای هو مقصد دا دی چې د دې سامونو د ابو سلمانا ویزه په دې باندې خپلې پیسې لګوم ځکه زه دا نه غواړم چې دې د سې دې د سې دې د سې دا زما باندې بد دي انما هم بني زما ځامن دي فقال نعم لك اجر ما انفقت عليهم تا ته اجر مې راوي ته چې په دې باندې څه خرڅ کوي وای وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في اول كتاب في باب النية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امراتك في في امراتك باي صبح كده حديث تشهد مرانا الشرع وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح ما من يوم يورز ذات نشته يصبح العباد في جبندگان پک سبا کوي الا ملکان ينزلان مگر دو فرشتي را گذيږي نو کته مونږه نه اورو نو ټیک دغه مونږ نه اورو زمون پوګو دي زمون په ایمان نه الله واته موږ څه کړ او دا ګوره یقیني توام دا بری ال پته لګي چې خپل دې کې دغه شروع شي زما خو په دې سم برابر شه دی راتلم ملګری خپل زموږ د شاد ملګری قریب دی یو سل لته مول ورک دا والا د مدرسې راستاش ما خام چې ګورم نو ضرور په ست سړی راتم نه خوي چا پیسې راکړي چې دا د څه په کاته کې ورکړه 2000 روپۍ دي حسابو کې سلو په پور 2000 روپۍ حساب لگاوا یو په سودا سل روپۍ وکړه رسول روپۍ نه تپره د الله بندګانو نو چې سلو پسې چې نه غا سلو وروا چې نه داو مو 200 راغلي دي کړه یو په سودا کې دا برابرۍ درسي وای هو سو لاسونه دی وروره یو ورکون کې لاس ته دا پټولو کې غواړي یو اغستون کې لاس ته په سوال سره چې د نغواړي دا مال راکا دا بیا ښکته دی یو دا دی چې هغه ځان د سوال کولو نه بچ ساتي تی ور ورکه هغه ځان بچ ساتي دام دی لکه دا په دې نیز نیز کې او بل دا دی چې یو خو ورکون کې دی او بل اغستون کې په سوال سره دا یو ټولو کې چې دابل ټولو کې جنګ لاندې بلکې ځان ساتي بلکې سره ځان ساتي د بچور نه د د اغستلو نه ځان چې د اغه ساتي دام دی یو بل قسم په کوم د خپل کې راځي نه وته وای نو ادرجی الیت العلیا خیر من رد السفلا ورکون کې لاس د اغستون کې لاس نه غوړه دي دا معنا ده یو ملاو بیراتی نه هغه چا کې په پښور کولو نه چې نمبر راکوا څوک چې عفت کوي پاک دامنی د الله پاک دامن ساتي او څوک چې ځان ساتي رسول نه الله د ضرورت نه راوړي چې پیسو د ضرورت چې بس پیدا پیدا شي او دې چې سوال دې اوم نه کی هم یستغنی یغنه الله څوک چې ځان به پروا کوي نو الله به پروا کوي ها باب دې په بیان د انفاق کې داغه نه چې د خوخي او من الجيري کرنا دا نتیجاتي شي رجوماتي شي نه و ابو طلحه اکثر الانصار بالمدینه مالا چې د مدینه کې مال ډیرو من نخل د کجور نو وکانا احب اموال الی بیرحا وکانت مستقبله المسجد د جمعات مخامخ وکان رسول الله يدخلها نو باغونو د تل سره بس کار نه دی وای د ملګری باغ ته تل هلکه د چکر لګو سړي باغ کې ګرځي نبی صلی الله علیه ويشرب من ماء فيها طيب فدار وقال انس فلما نظرت هذه الايه وقد سمعت ما قلت ما وارد تاج سوي واني ارى ان تجعل في الاقرب زما راي دادا چې تدا په خپلوانو کې چې نه وي شي فقال ابو طلحه افعل يا رسول الله فقسم ابو طلحه في اقاربه وبني عمه هغه د چې نه په خپلو تر ځامنو کې په خپلو اقاربو کې د غبار تقسیم کو مال رابح